همدوی بریالي دي د هغوی رب دوی ته د خپل رحمت خوښۍ او داسې جنتونو زیری ورکوي چې هلته به ورته همیشني نعمتونه وي او سم دستي پکړي راوي وايي دا خبره پر صحابه کرامو درنه پریوته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته و فرمایل دا تو روایت الله جل جلاله مو بسته او هغه شه کار جوړونکی دی د دې حدیث روایت ترمذی کړی دی مینا فکري شهیدان غلطه ګلونه دي مینا فکري شهیدان غلطه ګلونه دي نن د جمعې مبارکه ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د جمادي الاولی د میاشتې نهمه نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د جنوري د میاشتې له شپږویشتمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د هرات ولایت په ګلران کې د عملیاتي قوې د یو قومندان په شمول یولس عسکر قتل او شل تنه نور ژوبل شوي. په کندوز ولایت کې مجاهدینو په پوسته چاپه ووهله چې په ترڅ کې دوه ټانګونه ویجاړ او اووه تنه اربکیان ووژل شول. د هلمند ولایت په ګریش کې پوسته فتحه شپږ تنه مزدور عسکر ووژل شول. د دایکندي ولایت په ګیزاب کې د دوو پوستو قومندان د خپلو ساتونکو له لوري ووژل شو. د سرپل ولایت په سیاد کې د مجاهدین د شهادت اوازې هیڅ حقیقت نه لري. د خبرونو تفصیل د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ اړوند د کڅا په سیمه کې د مزدور دښمن هغه عملیاتي قوه چې اووه ورځې وړاندې یادې سیمې ته راغلې وه پرون سهار لس بجې د درونو تلفاتو په لیدلو سره په تیښته مجبوره شوه د تیر اوو ورځو په مهال د خښ کړای شویو ماینونو او مخامخ بریدونو په ترڅ کې د قمندان محمد خان په شمول یوولس مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او شل تنه نور ژوبل شوي مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی له کندوز ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې تېره شپه شاوخوا دولس بجې د اسلامي امارت مجاهدینو د یاد ولایت مرکز اړوند د زرخرید سیمه کې د شریرو اربکیانو په پوسته ځپونکې چاپه ووهله د خبر په اساس په دغه چاپه کې پوسته په بشپړه توګه فتحه د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د یخچال او اډې ترمنځ کندهار ته پر غځېدلي سړک بیګا شپه څلور بجې د مزدور عسکرو په پوسته د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول. د بریدونو په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت شپږ تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل شول. په پوسته کې یو کارملی ټوپک او ګڼ شمېر مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي. مجاهدین تللاه الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د ګریشک ولسوالۍ اړوند د سیمینار په سیمه کې په هغو مزدور عسکرو، پولیسو او سنګوري اربکیانو وسله وال بریدونه ترسره شول چې سیمې ته په ګڼ شمېر شوبله او موټرو کې د غلاو په موخه راووتل. بریدونه چې تر ماسپښین پورې دوام وکړ، د بریدونو په پایله کې دښمن د تلفاتو په لیدلو سره په تېښته ولاړ. همداراز د یاد ولایت د کجکي ولسوالۍ اړوند د ګندمریز بازار په سیمه کې بېګا شپه یرغلګرو د خپلو لاسپوڅو کمانډویانو په ملتیا د چورلکو په مټ چاپه ووهله. د چاپې په مهال په دښمن درې خښ کړای شوي ماینونه وچاودېدل چې له امله یې دښمن ته درنه مرګ ژوبله واوښته چې د ځینو وژل شویو د بدن غړي یې په سیمه کې پاتې شوي. وروسته دښمن په سیمه کې یوه کتابفروشي او درې نور دوکانونه په بمونو الوزولي. او درې تنه نانوایان یې په شهادت رسولي او د خلکو موټر یې سوځولي دي. دښمن د شپې په څلور بجې بیرته له سیمې نه په تېښته تللی. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د فقیرخاک سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د معلومات له مخې په دغه برید کې پنځه تنه عسکر ووژل شول. د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ اړوند د خیرخاني په سیمه کې بیګا شپه دولس بجې د اسلامي امارت مجاهدینو د مزدور دښمن په پوستو وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې کابو دوه ساعته یې دوام وکړ د بریدونو په پایله کې د دښمن درې پوستې یو په بله پسې فتح او پکې میشت مزدور عسکر د تلفاتو په لیدلو سره وتښتېدل په پوستو کې له دښمن څخه دوه موټر سایکلونه او ګڼ مهمات نیول شوي او یو موټر سایکل یې سوځول شوی په پېښه کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید تقبله الله تعالی د یاد ولایت د جوند ولسوالۍ اړوند د اندرمین په سیمه کې پرون غرمه یولس بجې د پخواني امنیه قومندان په ملګرو وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې پوره دوه ساعته یې دوام وکړ د برید په پایله کې مزدور دښمن د تلفاتو په لیدلو سره له سیمې نه په تیښته ولاړ د دښمن شپږ عرادې موټرسایکلونه او یو راکټ د مجاهدینو لاسته ورغلي. د فراه ولایت د شبکو ولسوالۍ له مرکز نه بیګا شپه دوه تنه عسکر جمعه خان او شیر محمد د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. نوموړو له ځان سره یو هاموي ټانګ، یوه داشتکا او یو کلاشینکوف هم تر مجاهدینو پورې راورسول چې د مجاهدینو له تود هرکلي سره مخ شول. د یاد ولایت په مرکز کې یو مزدور پولیس ووژل شو. همدا راز د یاد ولایت په پشت رود کې یو عسکر مجاهدینو ته تسلیم شو. د خوست ولایت مرکز اړوند د روغه سیمه کې د قلندر ولسوالۍ د امنیه قومندان په رینجر د مجاهدینو له لوري د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وشوه. خبر وايي په دغه چاودنه کې رینجر په ټولیزه توګه ویجاړ او دوه تنه پولیس ټپیان شول. او یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت مرکز اړوند په زاړه میدان چې د امریکایي اشغالګرو او داخلي غلام عسکرو ګډ مرکز دی د اسلامي امارت مجاهدینو توغندیز برید ترسره کړ. د خبر په حواله په دغه برید کې ګډ دښمن ته درانه تلفات واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. د کونړ ولایت د سرکان ولسوالۍ اړوند د ناوې سیمه کې په مزدورو پولیسو د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه. خبر وايي په دغه چاودنه کې مهم افسر سمیع الله او یو تن بل پولیس چې خالد نومېد ژور ټپیان شول. خبر وايي وروسته په سیمه کې مجاهدینو د مزدور دښمن په پوستو هم بریدونه ترسره کړل چې له امله یې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. د دایکندي ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اړوند د سرخي د دوو پوستو قومندان بې پروا بېګا شپه یوولس بجې د خپلو ساتونکو له لوري په ډزو باندې وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو. د سمنګان ولایت د رئیسوپ ولسوالۍ اړوند د تاقچې دشتک او مقصود سیمو کې له شریرو اربکیانو سره د اسلامي امارت مجاهدینو جګړې وکړې خبر وايي د نښتو په لړ کې په تاقچي سیمه کې اربکی قومندان ولي او په مقصود سیمه کې یو بل اربکی ټپیان شول په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار اړوند د سرخرود ولسوالۍ دوه لارې سیمه کې د ګوډاګي ادارې د استخباراتو د مهم افسر رحیم الله د سپرلۍ په فیلډر موټر د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي ماین په مټ تکتیکي چاودنه ترسره کړه. د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې موټر ویجاړ او نوموړی افسر له یو تن ساتونکي سره ځای پر ځای ووژل شو. د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ اړوند د کرباغو په سیمه کې پرون سهار لس بجې د کابل کندهار پر لویه لاره په مزدور عسکرو وسلوال بریدونه ترسره شول. په برید کې دښمن ته د راوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ اړوند د بند شاتوت په سیمه کې تېره ورځ د مجاهدینو او مزدور عسکرو ترمنځ جګړه روانه وه چې د دښمن الوتکې راورسېدې او د مجاهدینو په سیمه یې بمبار وکړ. په بمبار کې مجاهدین ته هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. یوازې دوه تنه کلیوال زخمیان او یو بل شهید شوی. دا چې د مزدور ادارې چارواکو ادعا کړې چې ګنې شل تنه مجاهدین یې شهیدان کړي هیڅ حقیقت نه لري. دښمن غواړي په دې ډول سره خپلو مورال بایللو مزدورانو ته روحیه ورکړي او وروستۍ خبر دا چې د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اړوند د یوسف خیلو، سلطان خیلو او پتنګ سیمو کې د مزدور عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل. د خبر په اساس د بریدونو په لړ کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو.